قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله د قیامت ورځ حق ده مخکې آیاتونو کې د قیامت د ورځې منظر کشي شوې ده چې کافران به د الله په مخ کې په دروغه قسم هم کوي والله ربنا ما كنا مشرکین اقرار به هم کوي او بیا د هغې نه پس د الله د طرف نه سزاګانې به ورکېږي نو په دنیا کې چې کم خلک د آخرت نه انکار کوي دوی رستو به اقرار کوي منل به کوي خو اوس نه وله منل پکار دي چې اوس منلو کې نو دا به ورله فایده وکړي او که رسته منل کوي نو هغه منل بیا فایده نه ورکوي قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله فتحقیق سرا تبا شوی دی خسارے نقصان والا شوی دی الذين كذبوا بلقاء الله هغه خلق چې نسبت ته دروغ یې کړی دی دروغ جنې ګڼلی دي بلقاء الله ملاقات د الله الا سا ما یزرون الا خبردار سا ډیر ناکار او بد دی ما هغه څه یزرون چې دوی په ځان باندې بار کوي د قیامت پر ورځ باندې نیک اعمال چې دي نو دی نه به ښکلې سورلي جوړه شي او دا نیک عمل انسان به په دغه سورلی باندې سور وي میدان حشر ته به ځي د خپلو نیکو اعمالو سورلی به وي او کم بندا چې بد عمل والا دی نو د ده د دغه بدو عملونو نه به خطرناک شکلونه جوړ شي زناور قسم قسم ابا تی جوړ شي او دا بوجونه به د دې بدکاره انسان په سر باندې وي کافران میدان حشر کې وارخطی به پرې راغلي مختلف قسم خبرې به کوي د دروغو قسمونه به کوي او دا تمنا به کوي چې دوباره دنیا ته که لاړې نو ډېره به ښه خو یو به هم دا نه وایي چې خدایه زه اوس ایمان راوړم اوس نیک عمل کومه دا خبره به یوم نه کوي او دا به وایي چې خدای ما دنیا ته ولېږه نو په دنیا کې به زه ډېره توره وکړم او مړانه به وکړم او ایمان به مې او نیک عمل به ته ګوره چې ما نه به څونه زبرګ جوړېږي و یو بنده نه وي چې خدای اوس مې ایمان راوړی اوس مې ته ګوره چې زه به نیک عمل کوم څنګه کوم دا ولې دوی ته به دا حقیقت الله پاک واضح کړي چې دا آخرت دی او دار العمل نه دی په قیامت کې په محشر کې به عملونه څوک نه کوي او ایمان هغه معتبر دی چې هغه بالغیب وي ایمان بالغیب ایمان بالمشاهده نه په قیامت کې خدا ارث بلا خلق په خپل سترګو وویني چې په خپل سترګو یې ولیدل نو دې ته ایمان نه وایي ایمان دې ته وایي چې بنده څه لیدلي نه دي او د الله او د الله د رسول په وینا باندې یقین وکړو دقه ته ایمان وایي ایمان بالغیب معتبر دی ایمان بالمشاهده معتبر نه دی نو دې دا نه معلومیږي چې د الله رضا او د هغې فیدې په دنیا کې امن او اطمینان سره حیات طیبه او د آخرت نعمتونه ګټل دا صرف د دنیا په زندګۍ کې کېږي د خدای رضا ګټل د آخرت نعمتونه ګټل دا په بل ځای کې نه وي دا د دنیا په زندګۍ کې ګټلی شي د انسان د پیدایش نه مخکې عالم ارواح کې دا خبره ممکنه نه ده چې سړی د نیک عملو کې جنتي شي او د دې دنیا زندگی چې ختمه شي د برزخ زندگی شروع شي بیا دا ممکنه نه ده چې یو کافر سړی د جنتي شي هغه د ایماندار شو جنتي دي شي نو په دې دنیایي زندګۍ کې ممکنه ده چې سړی نیک عمل وکړي او د آخرت نعمتونه پرې وګټي نو د دنیا دا زندگی ډېره قیمتي ده او په دې زندګۍ کې عظیم الشان سودا اخیستې شي نو دې وجې نه د دنیا په دې زندګۍ کې که یو انسان خودکشي وکړله ځان یې مړ کړ یا ځان ته د مرګ خیرې وکړلې تمنا یې وکړله نو په دې غټ ګناهګار شو ځکه زندگی د الله یو لوی نعمت دی او ده د دې نعمت ناشکري وکړله د دنیا زندگی یو عظیم نعمت دی ځکه چې په دې دنیا کې د آخرت سودا کېږي او کته وی چې په دې قران کې په حدیث کې خراغلی وي چې د دنیا زندگی الله هو ولعب دا لوبې ټوکې کېل تماشا ده نو د دنیا زندگی لوبې ټوکې او کېل تماشا هغه ده چې د الله یاد پکې نه وي د ذکر پکې نه وي نو بیا د دنیا زندگی لوبې ټوکې وي د ذکر نه د فکر نه خالی زندگی دا زندگی نه ده زندگی از برای بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی نو کوم ژوند چې د الله د ذکر د طاعت تابعدارۍ نه خالي وي هغه لهو ولعب او کوم چې په ذکر الله کې تېر شي په عبادت کې تېر شي هغه قیمتي نعمت دی د آخرت سودا پکې کېږي یو حدیث مبارک کې راغلی دی الدنیا ملعون وملعون ما فيها دا ټول دنیا لعنتی ده او چې څه پکې دي دا ټول د لعنت ډک دي ټول لعنتي دي الا ذکر الله او عالم او متعلم مگر یو ذکر د الله دویم عالم او دریم متعلم طالب علم دا د لعنت نه بچ نو ټوله دنیا د لعنت ذکر نو کله سوچ وکړي نو عالم او طالب علم په ذکر الله کې داخل دي ځکه چې د علم نه هغه علم مراد دی چې هغه د الله د رضا سبب جوړیږي نو داسې علم زده کول یا بل ته ښودل دا په خپله ذکر الله دی بلکې امام جزري رحمت الله علیه فرمایي هر هغه کار چې د الله د طاعت یعنی د احکام شرعیو مطابق کولی شي هغه ټول په ذکر الله کې داخل دي نو دې نه معلومیږي چې د دنیا تمام ضروري کارونه کسب او معاش په جایز طریقو باندې چې کېږي دا ټول په ذکر الله کې داخل دي که زمیندار زمینداری کوي د شریعت مطابق وي دکاندار دکانداری کوي د شریعت مطابق یې کوي یو ملازم ملازمت کوي خو د شریعت مطابق یې کوي دی ټوله ورځ په ذکر الله کې مشغول دی یو سړی په خپل کور کې جون تیری خپل بچو سره او د شریعت د قانون مطابق یې تیری نو دا اهل عیال او خپل خپلوان یاران دوستان ګوانډیان میلمانه چې د دوی حقوق د شریعت مطابق ادا کیږي وی دا ټول صدقه ده او دا عبادت دی ټول مسلمانان عباداتو کې رانه خو دا چې خپل ژوند به د شریعت مطابق تېری نو عبادت کې لګې پوهېږې پې نه عبادت کې نو خلاصه دا ده چې په دنیا کې د الله طاعت او ذکر الله نه علاوه چې څومره څیزونه دي دا پسندېدل نه دي نو هغه اوقات معتبر دي چې هغه په ذکر کې تېرېږي وی دن وہی دن ہے شب وہی شب ہے جو تیری یاد میں گزر جائے روز اگر روز دا او شپه هغه شپه ده چې یا الله ستا په یاد کې تېره شي د ستا یاد ته چې نو هېڅ شی نه دی هېڅ نو خلاصه دا ده چې په دنیا کې داسې شي چې هر انسان ته حاصل دی او د ټولو نه ډېر زیات قیمتي او محبوب دی هغه د انسان زندگی ده او د انسان زندگی دا یو محدود وقت دی خو د دې محدود زندګۍ چا ته علم نشته چې دا به څو کاله وي څو ورځې به وي څو ګنټې به وي څو ساګانې به وي چا ته پته نه لګېږي او بل طرف ته دا معلومیږي چې د الله رضا د دنیا او د آخرت عیش او عشرت او ابدي آرام او سهولت دا د دې دنیا د برکته یعنې د دې دنیا په بدل کې به ملاوي دې دنیا زندګۍ کې به دا حاصلي ته چې چا له خدای عقل ورکړی دی به په خپله فیصله کولی شي چې د زندګۍ دا لمحات دا او پسه کې خرج کول غواړي دا قیمتي اوقات د څومره د خدای په ذکر کې او په عبادت کې تیر کړی شي دا به قیمتي شي او چې عبس په خندا خوندې کې په لوبو ټوکو کې تیر شي له ولعب ته جوړ شو نو حدیث مبارک کې راځي الکیس من دان نفسه هوښیار او عقلمند هغه انسان دی چې د خپل نفس سره محاسبه کوي حساب کتاب کوي ورضي بالكفاف وعمل لما بعد الموت او د خپل معاش به قدر کفایت په هغې باندې رضا وي بس څونه بس دی چې په چان ستویږي نه دقو نه بس دی کذبو بلقاء الله چې نسبت ته دروغ یې کړی دی ملاقات ته الله ته حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة تر دې چې راشي دوی ته قیامت ناڅاپه قالو یا حسرتنا نو دوی به وایي یا حسرتنا هی افسوس دې من د پاره علامه په هغه څه باندې فرطنا فیها چې من د قیامت په باره کې کومه کوتاهي کړې ده وما الحیات الدنیا الا لعب وله او نه د زندگی د دنیا الا لعب وله مگر لوب او توقیل کیل تماشا را وللدار الاخرة خیر او خامخا کور د اخرت یعنی جنت خیر بهتر دی للذین یتقون هغه خلکو لپاره چې د الله نه یریږي پرهیزګاري کوي کافران د پیغمبر علیه السلام په مخ کې داسې خبرې کوي چې هغوی پې خفه کېږي د پیغمبر علیه السلام ته الله پاک تسلي ورکوي غمجن کېږه ما پیغمبر علیه السلام د خپل امت په باره کې ډېر زیات شفقت والی د خپل مور پلار نه زیات مهربانه نو چې دا بدبخته خلک یې تکذیب کوي خبره نه مني مشرکانه ملحدانه الفاظ د خولې نه وباسي د پیغمبر علیه السلام پرې ډېر خفه کېږي نو دې آیات کې پیغمبر علیه السلام ته تسلي ده او دې کافرو ته تنکي ده پیغمبر علیه السلام ته الله د خپل مهنت او مشقت او پر امت باندې چې کم مهنت کوي د هغې اجر او ثواب به ورکوي او کم امتي چې پیغمبر علیه السلام خفه کوي نو هغه ته الله فرمایي چې عذاب به درکوم دې خلکو د پیغمبر علیه السلام تکذیب نه دی کړی ځکه چې پیغمبر علیه السلام ته خو بیا صادق او امین وي نو دا خلک که تکذیب کوي نو دا د پیغمبر علیه السلام نه بلکې د الله تکذیب یې وکړ ابو جهل د پیغمبر علیه السلام سخت دشمن دې په خپله باندې اقرار کوي اخنس ابن شریق او ابو جهل دا دوه یاران دي ابو جهل دته به ابو الحکم وي د حکمتونو پلار ډېر هوښیار خو ده چې د اسلام سره کم زد او عناد کړی دی نو د هغې په وجه ورته پیغمبر علیه السلام ابو جهل ویلی د جهالت پلار دی نو دا اخنس ابو جهل ته وایي ابو الحکمه تنهایی د دې وخت کې هېڅوک هم نشته دی او دریم کس خبرې اورېدو والا شته ویم نه چې زه ورته کومه خبره کوو نو دریم نشته چې څوک بیا واوري نو ته ماته رښتیا خبره وکړه د زړه خبره رښتیا خبره راته وکړه چې دا محمد ابن عبدالله د ده په باره کې ستا خیال څه دی خو صحیح خبره وکړه رښتیا راته ووایه نو ابو جهل ورته وایي زما دې په الله قسمي چې بې شکه او بې شبې محمد رسول الله پیغمبر علیه السلام محمد د الله رسول دی صلی الله علیه وسلم او په ټول عمر کې چرم دروغ نه دی ویلی خو خبره دا ده چې دا قریش قبیله ده او په دې کې یو شاخ دی بني قصی ټول کمالات او خوبې بس په دې کې راجمع وي نو دا نور قریش به څه کوي دې خالي پاتې شو دا موږ چېرته برداشت کولی شو منم پیغمبر علیه السلام په حقه پیغمبر دی او بس تمام کمالات به دې کې وي جنډا بني قصی سره دی د حرم شریف د حاجانو د اوبو انتظام هم دوی سره د بیت الله قرباني د دوی سره چابي د دوی سره نو نبوت هم په دوی کې نو بس هر څه د دوی شو نو زمونږ پکې څه پاتې شو ولې زه د دغې خاندان نه یم اصل نو ما ته پکې سم نو به ټول هر څه د دوی نو منم چې رښتیا وایي خدای اقرار نه کومه چې په حق پیغمبر دی نورې د زړه نه منلې دی لیدلې دی پېژندلې دی خو تش پېژندل کار نه کوي منل پکار دي او منل نه کوي نو ایمان جاننے کا نام نہیں ماننے کا نام ہے فتش پېژندلو سو تاسو خو دې ټولو خلکو پېژندلی دی یعرفونه کما یعرفون ابناءهم خپل زامن چې څنګه پېژني دقه شان چې دوی پیغمبر علیه السلام پېژني چې په حقه پیغمبر دی و تش معرفت ما نو الله فرمایي چې دوی ستا تکذیب نه کوي وی دی ابو جهل په خپل باندې یو ځل ویلي پیغمبر علیه السلام ته وایي پتا مې د دروغو بالکل ګمان نشته بالکل ګمان مې نشته چې ته دروغ دی ته رښتینی او افغانستان تکذیب بالکل نه کوم البته چې تا سره کوم کتاب دی او دا ته چې کوم دین راوړې نو دا نه منم دې ته دروغجن وایم نو د دې روایاتو په بنا باندې آیات په خپل حقیقي مفهوم باندې اغشتي شي چې کافر د پیغمبر علیه السلام تکذیب نه کوي بلکې د آیات الله تکذیب کوي او د دې آیات دا مطلب هم کېدی شي چې دا کافران اگر چې په ظاهره کې د پیغمبر علیه السلام تکذیب کوي خو په حقیقت کې د پیغمبر علیه السلام تکذیب د الله تکذیب او د الله د آیاتونو تکذیب دی لکه یو حدیث مبارک کې راغلی دی پیغمبر علیه السلام فرمایي کم سړی چې ما ته تکلیف رسوي حقیقت کې الله ته تکلیف رسوي که پیغمبر علیه السلام ته څوک تکلیف رسوي دا الله ته تکلیف رسوي او که د پیغمبر علیه السلام تکذیب کوي دا د الله تکذیب کوي قد نعلم إنه ليحزنك الذين يقولون نو خفه کېږه ما ولقد کذبت رسل من قبلک او په تحقیق سره نسبت د دروغو شوي دی رسولانو ته من قبلک ستا نه مخکې ټولو پیغمبرانو ته د خپل وخت کافرو به دروغجن وي فصبروا على ما كذبوا پس صبر کړی د دغه پیغمبرانو علامه په هغه څه کذبو چې د هغوی تکذیب شوی نو د الله حکم بدلېږي نه پخوانو ظالمانو ته سزا ملو شوله نو چې دا کوم تا سره ظلم کوي دې ته به هم سزا ملاوېږي نو د پیغمبر علیه السلام دشمنانو ته د پیغمبر علیه السلام مخکې سزا ملو شوله ابو جهل وغیره د بدر په میدان کې را پرځېدلي دي د بدر میدان ته چې کافران را روانو نو د بدر په میدان کې پیغمبر علیه السلام په خپل لاس مبارک باندې په ځمکه باندې مرګرو ته ښودنو ای په دې ځای باندې به فلانې سبا مړ پروت وي په دې ځای به فلانې وي داسې ابوجهل وغیره په ځمکه یې نښه ورته وکړله صحابه کرام وایي چې یو انچ د هغه ځای نه اخوا شوي نه دي ټیک هم په حقه ځای راپروت دي او بیا د بدر کې یو شاړ کوي په هغې شاړ کوي کې دا کافران ورغورځولي دي ابو جهل وغیره دا ابو جهل وغیره چې په لیکوی کې ورغورځول نو دا کوی تنګ و دا کسان غټ غټ وو نو پکې نه راتلل نو دا لاسونه یې پرې پرې کړو دا سپی یې پرې پرې کړو په کوی کې ورغورځول درې ورځې پکې پراته او پیغمبر علیه السلام د بدر میدان کې درې ورځې موجود وو نو په درې مرض میدان نه چې تلنو دی کوی سره ودرېدل او نمونه یې ورته واخیسته یو یو ته فلانیه د فلاني زویه من سره چې کومه وعده الله کړې وه هغه وعده خو الله پوره کړله او تاسو سره چې کومه وعده یې کړې هغه یې پوره کړه که نه وایې که نه وی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته چې ته مړو سره خبرې کې دا خو مړه دي دي خو نه وري مړو سره خبرې کې وی عمر استانه اوري خو جواب نه راکړي دی اوري نو د پیغمبر علیه السلام مخکې الله پاک دغه خلک تباه و برباد کړل دا الله وعده رښتینې ده قد نعلم إنه ليحزنك الذين يقولون قد نعلم فتحقيق سرمان سمعلم دي إنه بشك ليحزنك الذي غمجن كي تعالى خبره الذي أغا خبر يقولون تلا كافران وي كان خبرتي كافران كي په تحقیق سره نسبت د دروغو شوي د پیغمبرانو ته من قبل کستانه مخکې فصبرو نو هغوی صبر کړی دی علا ما کذبو په هغه څه باندې چې د نسبت د دروغو به ورته کېده و اوذو تکلیفونه به ورته رسېدل حتی اتاهم نصرنا تر دې چې راغی دوی ته نصرنا زموږ امداد پیغمبرانو ته امداد راغی او سلما فی السماء یا یو پوړی اسمان ته ولګې فتأتیهم بآیات بآیه او سراوړي دوی ته یو معجزه لکه داسې کولی شي دا وکړه که نه د کافرو مطالبې وي معجزه راته ښکاره کړه که ته پیغمبر یې نو تا سره یو داسې معجزه پکار ده چې هر سړی یې وویني بس فورا ایمان راوړي یقینو کې ایمان راوړي پیغمبر علیه السلام خو غواړي چې دا ټول خلک ایمان راوړي نو شاید چې د پیغمبر علیه السلام زړه مبارک کې راغلی وي چې دا مطالبه دې پوره کړی شي الله پاک یې تربیت کوي د پیغمبر علیه السلام وی په تکوینیاتو کې د الله د ارادې تابع اوسېږه نو تکوینی مصلحت دا دی چې الله داسې نه کوي چې دا ټول خلک دې بس ایماندار شي که داسې الله غوښتې نو د پیغمبر بیا رالیږنه او یو آسماني کتاب به هم نه رالیږي او به دا ټول خلک به مسلمانان پیدا کړي سم کار روان اختلاف اډوونه خو نه دی کې د الله راز او حکمت دی او دغه حکمتونو تقاضا ده چې څوک به ایمان راوړي او څوک به نه راوړي نو داسې مجبور کن معجزات فرمایشي معجزات د الله حکمت تقاضا نه کوي چې دا ښکاره شي نو د الله د ارادې نه خلاف که د چا طاقت کېږي چې ځمکه کې سرنګو کې پورې را پورې کېوځي اسمان ته پوړی ولګوي ورته وخېږي او داسې فرمایشي معجزې راوړي راوړي وي نشي راوړی داسې نو د الله د قانون حکمت نه خلاف د یو څیز د واقع کېدو امید لرل ناداني ده ولو شاء الله لجمعهم على الهدى کچره الله غصه وینو دا ټول خلق به په هدایت را جمع کړي وي فلا تکونن من الجاهلین پس مکه غته د نادان خلقونه نادان مجوړيږي والموتا یبعثهم الله او دا مړي چې نو الله به را جمع کوي ثم الیه یرجعون نو بیا به الله ته واپس کولی شي الله ته به د دې ټولو رجوع کېږي د هر چا نه توقع مه کوه چې دوی به منلو کي چې د چا غوږونه کاڼه دي د زړه غوږونه کاڼه دي د زړه سترګې ړندې دي هغې نه امید مه کوه او کافر داسې دی لکه مړ روحاني تور باندې دې مړ دی نو دې په قیامت یقین نه کوي وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه کافران وای پیغمبر علیہ السلام ته کوئی ته پیغمبر چې پیغمبر نو زمنګ د خوخي معجزې بخکارا کی کافران وای کریم در باندې ایمان نه وروړو تر دې چې ته په دې ځمکه کې موږ ته چینې جاري کړي د مکې په ځمکه کې چینې نشته دلته چینې جاري کړه او که داسې نه شي کولی نو دویمه معجزه ښکاره کړه او تکون لک جنت من نخیل وعنب یا دې وي ستا دپاره باغ د قجرو د انګورو فتفجر الانهار خلالها تفجیرا نو د هغې په منځ منځ کښې راته نهرونه او لښتي جاري کا نهرونه پکې راوله باغونه قجر او انګور مزیدار باغونه په منځ منځ کې نهرونه دې جاري شي او یې که دا نشي کولی نو بیا څه وکړه وېده د اسمان نه یوه ټوټه په موږ راخلاصه کړه چې ختم شو او تسقط السماء کما زعمت علینا چې صفا یا په موږ باندې ستا د خیال مطابق یو ټوټه اسمان را وغورځوه او تأتی بالله والملائکة قبیلا یا الله را لمخ لرا ولا یا فرشتی را لمخ لرا ولا او که دا نی نو بل ځان له خو یو کور د سرو زرو جوړ کړه کنه تم غریب مرګری دي غریبانان دي د سرو کور جوړ او یکون لک بیت من زخرف یا دې وستا له پاره د سرو زرو کور که ټول د سرو لینو د سرو پانه خو پیوخې جوا او بیا ورته وایي او ترقا فی السماء یا زمن په مخ کې اسمان ته وخېږه شب معراج کې ته دې خو ته خبرې کوې نو موږ خو لیدلې نه یې که د موږ په مخ کې اسمان ته خېږي او کوزېږي هم دې نه منو ولن نؤمن لرقیک ستا اسمان ته ختلو باندې باور نه کوو یقین پرې نه کوو حتی تنزل علینا کتابا تر دې چې ته راوړې موږ ته یو کتاب نقرأه چې موږ یې ولولو د هرې خبرې په جواب کې پیغمبر علیه السلام فرمایي سبحان ربي زما رب لره پاکي ده هل كنت الا بشر رسولا زه خو نه یم مګر بشر یم او د الله رسول مو دا کارونه د الله دی هغه به کوي الله پوه شو کار یې پوه شو که کوي او به چې که نه کوي نه به کوي زما ورسره شوی قل ان الله قادر وتقوى بشك الله قادر دي على ان ينزل آية فدي خبرت نازلك يوم نشاني يوم معجزة ولكن اكثرهم لا يعلمون لكن أكثر خلق نہ الا امم مگر دا یو مخلوق دی امثالکم تاسو په شان دی تاسو مخلوق یو دی مخلوق دی ما فرقنا فی الكتاب من شیء من ندی پرې خودلی په دې کتاب خپل کې من شیء هیڅ شی ثم الى ربهم يحشرون بیا به دوی خپل پروردګار ته یحشرون راجمع کړي شي دا تمام مخلوقات به د الله په مخ کې د قیامت پر ورځ راجمع شي د انسانانو سره حساب کتاب قبول شي څوک جنت ته لاړ او څوک دوزخ ته خو دا نور حیوانات دي دا به هم راجمع شي راجمدي به شي لکه یو ښکرور بې ښکرو له په ښکر باندې ګزار ورکړی دی نو الله به ورته بدل خپل واخله دا حیوانات به یو بل نه بدل واخلي د الله عدل او انصاف پوره شو بیا به دې حیواناتو ته ویلي شي کونو ترابه ځای خاورې شي بس د خاورو ډېرې ته جوړ شي نو جنت شته نو دوزخ شته دې حیواناتو لپاره او انسانانو له جنت او دوزخ شته وی دغه وخت کې کافر وایي یا لیتنی کنت ترابا افسوس که زم ځناور وی اوس به خاورې شوي یا لیتنی کنت ترابا کاش چې زم خاورې شوي وي نو خاوره کېدل دا به خوښوي ځناورتوب یې خوښ دی له دې کافرو ځکه ځناور د دوزخه بچ دی او کافر دوزخ کې بچول دی والذین کذبوا بآیاتنا او هغه خلک چې نسبت ته دروغ یې کړي آیاتونه زمونږ ته صم وبکم فی الظلمات دوی کانه دي او ګونګیان دي او په تیارو کې دي خبرې اوري نه حق خبرې کولی نه شي او فی ظلمات په تیارو کې دي نو څه لیدلی نه شي من یشاء الله یضلله هغه څوک چې الله وغواړي نو ګمراه کړي ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم هغه څوک چې الله وغواړي وبېګرځي په صراط مستقیم باندې قل ارأيتكم ان اتاكم عذاب الله او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ارأيتكم وګوره خبر راکې ان اتاكم عذاب الله کچره راشي تاسو ته عذاب الهي د الله د طرف عذاب راشي او اتتکم الساعت یا راشي تاسو ته قیامت غیر الله تدعون هيا د الله نه غیر بل څوک برابلې چې تکلیف راشي نو دغه وخت کې څه یا الله خیر نو د الله نه غیر بل څوک راغواړي ان کنتم صادقین که چېرې تاسو رښتینې بل ایاه تدعونا بلکې خاص دغه الله لره بلې تاسو فیکشف ما تدعون الیه نو پس لرې کوي الله هغه مصیبت چې تاسو ته رسېدلې نو د هغې لرې کول غواړئ فیکشفو پس الله لرې کوي ما هغه تکلیف هغه مصیبت تدعون الیه چې هغې دپاره تاسو الله ته آواز کوئ ان شاء که الله وغواړي نو دغه مصیبت لرې کوي وتنسون ما تشرکون او بیا تاسو ایروي هغه معبودان باطله چې د الله سره شریکوي مصیبت وخت کې د غیر الله ایری